بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني د خپرونې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د شرابو په هکله ده امام احمد رحمه الله د ابي موسی اشعري نه په خپل مسند کې یو حدیث روایت کړی هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ومن مات وهو يشرب الخمر سقه الله من نهر الغتة وهو ما يجري من فروج المومسات أي الزانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته به همیشه شرابي همدارنګه هغه څوک چې په کوډو باندې عقیده لري او هغه څوک چې خپل منځ کې خپلولي پرې کوي صلې رحمي پرېږدي دا به جنت ته ننوځي څوک چې شراب څکي او هغه کسان چې په کوډو باندې عقیده لري او هغه کسان چې قاطع رحم خپل منځ کې خپلولي پرېږدي رسول الله وایي چې دوی به جنت ته داخل نشي همدارنګه رسول الله فرمایي څوک چې شراب سکي او مړ شي الله رب العزت به په هغه باندې د غوتې د نهر اوبه وسکي او د غوتې نهر هغه نهر دی چې هغه بدکارې ښځې چې په دنیا کې وې فصل اخلاق په هغې کې به پکې وي چې هغې نه به اوبه بهیږي د هغه نهر نه او دا به شرابیان سکي هغه نهر دی چې د هغه د بدبویي وجې نه به نور ټول جهنمیان په عذاب او په تنګ وي الله رب العزت به شرابیانو باندې هغه د غوتې د نهر اوبه سکي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په خپل ذات باندې قسم کوي که زما یو بنده د شرابو یو ګوټ وسکي زه به د دوزخ نوونه او د دوزخ زوي ورباندې وسکم او که زما یو بنده زما د ویرې د وجې نه شراب پرېښودل د شرابو نه توبه ویستله زه به په پاکو ځایونو او ښوښو جنتونو کې به د ښوښو توبهګارو خلکو سره هغه ته ځای ورکړم او په هغه باندې به د جنت شراب وسکم الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه بل حدیث چې ابو داود د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په شرابو د شرابو په سکونکي او د شرابو په ورکوونکي د شرابو په خرڅوونکي د شرابو په اخیستونکي د شرابو په جوړونکي د شرابو په راوړونکي او چاته چې راوړي او د شرابو د پیسو په خوړونکي باندې الله په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی الله په خپله شرابو او په شرابخور باندې په ساقي یعنې په شراب ورکوونکي خرڅوونکي اخیستونکي او څوک چې دې نه پیسې لاسته راوړي الله رب العزت په دې ټولو باندې لعنت ویلی دی همدارنګه امام احمد رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس نه یو حدیث روایت کړی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتانی جبرائیل فقال یا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته جبرائیل علیه السلام راغی ای راته وویل چې ای محمده الله رب العزت په شرابو د شرابو په جوړونکي د شرابو په خرڅونکي د شرابو په اخیستونکي د شرابو په سکوني شرابو د پیسو په خوړونکي او وړونکي باندې په ټولو باندې الله رب العزت لاهویلی دی نو په شرابیانو باندې الله لعنت ویلی دی چې په چا باندې الله رب العزت لعنت ووایي د هغه دنیوي ژوند به څه وي او د اخروي ژوند به څه وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او هغه ورونه چې په دې فاسد عمل باندې اخته دي الله رب العزت دې ترې نه بچ کړي الله دې د نیکې لارې هدایت ورته وکړي همدارنګه علماء کرام فرمایي کله چې شرابي ناروغه شي د هغه پښتنه او سلام کول هم منع دي باید چې د هغه پښتنه هم ونه شي هغه ته د سلام هم نه اچول کیږي حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما فرمایی لا تعود شراب الخمر اذا مرضو شرابي چې کله ناروغه شي پښتنه یې مه کوئ همدارنګه امام بخاري رحمه الله همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی لا تسلیم علی شربت الخمر هغه څوک چې شراب سکي تاسو په هغه باندې سلام هم مه اچوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اگر که دا حدیث ضعیف هم دی ابن جوزی دې ته ضعیف ویلی دي ولکن رسول الله فرمایي چې لا تجالسو شراب الخمر ولا تعودو مرزاهم جنازې ته مه ورځئ د قیامت په ورځ به د حساب میدان ته په دې ډول راشي چې مخ به تور وي ژبه به تر سینې پورې زړیږي او لاړې به بهیږي د شرابي ژبه به په سینې پرته وي او لاړې به بهیږي او څوک چې ویني پیژني چې دا شرابي ده چې دې په دنیا کې شراب کړي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وسکي د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وسکي د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډیر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به نیولی او جګړه به ورسره کوي د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي هغه لپاره د ویل سخت عذاب دی یعنې هغه لپاره د جهنم عذاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی څوک چې شراب وسکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندي نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي د هغه ځای جهنم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي یا شراب سکي یا تریاکو هیروینو پوډر وهي یا چرس وهي الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي دی خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه الله رب العزت دې تا تباه کړي تا زه دلته راوستلم هر یو به په بل باندې پړه اچوي نه ځوانانو ورونو د دنیا ژوند ډیر محدود دی ډیر لنډ دی دا فاسد اعمال دا فاسد اخلاق که هغه چرس دي که هغه تریاک دي که هغه پوډر دي یا شراب دي د الله نه ویرېږئ پرېږدئ د الله نه ویرېږئ دا پرېږدئ الله ته به یو ورځ ورځئ نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولېږئ رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر سکي ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې وسکي کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي د سکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ غوښې به په هغه لوښي او کاسه کې راتلو شي او کله چې وسکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي د شرابو جوړونکی د شرابو وړونکی چاته یې چوړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی دا ټول په ګناه کې سره شریک دي دوی به دا نه چې زه خرڅوم خو اوس کمی نه د الله د عذاب نه به خلاص یم نه اصلي لامل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ د شرابي روژه د شرابي حج نه قبلوي تر څو چې توبه یې ستړې نه وي او که د توبې څخه وړاندې مړ شو الله رب العزت باندې دا حق دی چې د شرابو د هر ګوټ په بدل کې د دوزخ نوونه او زوې پرې باندې وسکي رسول الله ویلي دي کل سکر حرام ټول نشهیي توکي حرام دي که هغه چرس وي که هغه تریاک وي که هغه پوډر وي که هغه هر څه وي شرابي چې کله په پل صراط باندې تېرېږي د عذاب ملایکې به خبال نهر ته واچوي د هرې کاسې د شرابو په بدل چې په دنیا کې څکلي دي د خبال د نهر شراب به هغه ته ورکړی شي که د خبال د نهر شراب د دنیا په اسمان واچول شي د هغه د ګرموالي څخه به آسمان اور واخلي نو ولې د الله نه نه ویرېږئ ولې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوئ په دې بدو او فاسدو اعمالو باندې اخته یئ د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي چې زه خپل شاګرد ته د زن کړن په حال راغلم امام شمس الدین ذهبي دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه خو ژبه په کلمې باندې نه روانېدله دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی نشم ویلی نعوذ بالله زه د شهادت کلمې نه بېزاره یم لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړ د دنیا نه مړ شو بې ایمانه لاړ فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حالت کې ورڅخه ووتلم د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملائکې اور ته کش کوي نو ما ترې پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله د ویل استاذه یو وخت زه ناروغه وم ډاکټر ته ولاړم هغه راته ویې ته هر کال یوه یوه پیاله شراب څکه ناروغي به دې ښه شي ته هر کال یو یو پیاله شراب څکه ستا ناروغي به ښه شي او کیوي مسکې ناروغي به دې لا هم زیاته شي نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څکلي ول د هغه چا حال به څه وي چې له نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب څکي د الله حضور ته به دوی هم ورځي او شرابي چې کله مړ کیږي د زنقدن په وخت کې چې دې توبه نه وي ویستلې د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه ایمان ځي شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي مدمن الخمر وي تل لپاره شراب څکي چې کله مړ کیږي د دوی به شهادت کلمه نه نصیب کیږي د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي لکه ستاسو د حضرت فضیل بن عیاز رحمه الله واقعه هم واورېدله لکه څنګه چې شراب حرام دي دمدارنګه چرس هم حرام دي چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څکي او هغه څوک چې چرس څکي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي او علما وایي چې چرس د سرابو څخه ډیر زیات تاواني دي ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي یت بېننګ کوي تر دې چې سړی غلا جنګ او وژنې ته لاس اچوي که هغه شراب وي که هغه چرس وي دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه د الله د عبادت نه بې پروا کړي هغه حرام دي نو چرس هم حرام دي او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي هغوی وایي هغه څوک چې چرس کي هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي ځکه چای دماغو بدلون راولي خو داسې مستي نه راولي لکه شراب چې راولي خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي چای سب حرام دي مسلمان دی لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وسکي یا چرس وهي یا سګرټ یا نور بدو بلا بلکې دی لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي که هغه تریاک وي چرس وي یا شراب وي په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي امام زهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړې هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنینه ډیره لویه ګناه مې کړې ده آیا زما توبه منل کیږي عبدالملک بن مروان ورته ویلې ستا څه ګناه ده هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه الله رب العزت د بندګانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنینه ما قبرونه سپړل عجیبه غوندې حالات مې ولیدل امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل هغه ورته ویلي چې یو شپه مې یو قبر, یو قبر ته ورښکته شوم ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی زه د هغه څخه وویرېدم د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوې چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی ځوان وایي چې ما ورته ویل چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی هغه اواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستی کړه دا د دې سزا ده بیا بل قبر ته ورښکته شوم ومې لیدل چې د مړي څخه خنځیر جوړ شوی دی په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي زه ورڅخه ویرېدلم د راوتلو اراده مې وکړه بیا چا راته اواز وکړه که ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی هغه اواز کوونکي راته ویل چې ده په دنیا کې شراب څکل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی نو په قبر کې دینه خنځیر جوړ شوی او دریم قبر ته ورکته شوم ومړي ده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شاخوا ته راوتلې ده زه د هغه نه هم ویرېدلم بیرته د راوتلو اراده مې وکړه بیا چا راباندې آواز وکړ چې د ده د حال پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی نو ما ته وویل شول چې دې دنیا کې خپلو متزو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه ده چې یو انسان ځان ترې نه ساتي او بل دا چې د خلکو ترمنځ یې خبرې وړې راوړې دا د ده سزا ده بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی د هغه نه زه هم ویرېدلم را ووتلم د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه نو ما ته ځواب راغی چې دوی به په مونځ نه کو په مانځه کې به سستي کوله پنځم قبر مې چې سپړه ومې لیدل چې قبر دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالي سره ویده و او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې د هغه نه زه هم ویېدلم د وتلو اراده مې وکړه بیا ماته وویل شو چې د دې دا و چې دې به په دنیا کې د الله رب العزت پیروي کوله د خپل ژوند یې د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې همدارنګه د الله رب العزت رضا به تل لپاره دې په خپل ژوند کې تېره هیڅکله دې خلاف یعنې د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی او الله رب العزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي عبدالملک بن مروان ویل چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی او هغه څوک چې د الله رب العزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي دا هغه واقعات دی چې امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پند لپاره دا ذکر کړي دي پوره سند به امام الذهبي رحمه الله ته معلوم دی خو بیا هم د پند و عبرت دپاره دا بهتره دي الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي الله رب العزت دې هغوی په خپل فضل و رحم و کرم سره د دې فاسدو اعمالو نه که هغه چرس دي شراب دي یا نور نشهیي توکي دي الله رب العزت د دوی د دایې نه وساتي او د نیکې لارې هدایت دې زموږ سره ورته وکړي او که په دې فاسدو اعمالو باندې دوی اخته وي د دوی ژوند هم داسې تیر شي نو په دنیا کې به هم ذلیلوي او په آخرت کې به د الله رب العزت په سخت عذاب کې دوی ګرفتاروي نه راشئ قدرمنو اوریدونکو د خپل لنډ ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ د دنیا په مادیاتو باندې د دنیا په متاعو باندې د دنیا په ښایست باندې هیڅکله تاسو مه دوکه کیږئ الله یاد کړئ د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ د خپل فردي ژوند یا هغه ژوند چې په کورنۍ کې لرئ هغه ژوند چې په ټولنه کې لرئ ټول د الله العزت په اطاعت باندې د الله په یاد باندې ښایسته کړئ د مسلمان عزت د مسلمان قدر هغه د الله په تابعداري کې دی چې هغه د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق تیر کړي او که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سرغړونه وکړه تل لپاره په منکراتو او فجایو کې اخته و د هغه دنیوي ژوند هم رسوا دی او په آخرت کې به الله په عذاب کې ګرفتاروي الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي په دې هیله نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ هم نیکمرغه الله مو مل شه د اوتانو عبادت نه دنیا لاړو